عبيد الله بن عبد الله انه سمع ابن عباس يقول عبيد الله ابن عبد الله ابن مسعود دی چې دی انه سمع ابن عباس سرنامه صدا ملائکی د ملائکو پیداوخ او دا هوی ذمہ واره ملائکی څه کارونه کوي کله یو خدمت کوي کله بل خدمت کوي کله بل کوي انه سمع ابن عباس دی عبید الله واوریده د عبدالله ابن عباس نه یقول عبدالله ابن عباس به شاګردانو ته وي چې سمعتو ابا طلحه رضی الله تعالی عنه ما واورېدل د ابو طلحه نه دې ته به تاسو وایې روایت د صحابي د صحابي نه عبدالله ابن عباس هم صحابي دی ابو طلحه هم صحابي دی یو صحابي د بل صحابي نه روایت کوي یقولو ابو طلحه صاحب به وي چې سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم ما واورېدل د رسول الله نه ابو طلحه وی ما واورېده د رسول الله نه یقول هغوی به وی تاسو ته ما ویلي که نه چې سمیتو ټکې راشي داسې تو راشي تی پیښ نو دا به د واحد متکلم صیغه یې ما واورېده دا د ماضي صیغه ده سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم ما واوریدل د رسول الله نه یقول هغوی به وي لا تدخل الملائکتو نه داخلیږي ملایکې لا تدخل الملائکتو نه داخلیږي ملایکې بیتن یو کور ته فیه کلبون چې په هغې کې سپی وي ولا صورتو تم تماثیل او نه صورت او تصویری د جاندارو ملایکې نه داخلیږي هغې کور ته چې په هغې کې سپی وي یا په هغې کې تصویر د جانداري اکابر وایي دلته مراد د ملایکو نه د رحمت ملایکې دي ښه کم د عذاب ملائکې چې دي هغه ور داخلیږي یا کرام الکاتبین دي هغه داخلیږي خو هغه د رحمت ملائکې نه داخلیږي نه داخلیږي ملائکې یو کور ته چې په هغې کې سپی وي یا پکې تصویر د جانداری مراد د سپی نه کم سپی دی ځنې علما وی مراد د سپی نه هغه سپی دی چې د هغې ساتل حرامي یو څو قسمه سپي دي د هغې ساتل جایزون جایز دي د ښکار دپاره د ساتلی دی جایز دي د رمې د سات دغه د څوکیدارۍ دپاره د ساتلی دی جایز دی د یو باغ د څوکیدارۍ دپاره د سپې ساتلی دی دا جایز دی دا نور چې دا ناجایز سپي دي دا حرام خاص کر دا شوقیه والانی چې دا وایي د شوق ته ماره پې ساتلی دی نو دې ځای کې د دې سړي نه سخت نفرت کوي چې دا وایي سپی مې د ساتلی دی او د شوق دپاره مې ساتلی دی نو ما وی اکابر د داسې سړي نه لوی نفرت کوي اجازه ته به شوق د څه شي راکوې چې ستا او د هغه شي طبیعت سره سی برابر وي که نه ځینې خلک الحمدلله قرآن مجید سره شوق کوي سار رامنډې وایي ځینې خلک د رسول الله د حدیثو سره شوق کوي ځینې د دې پیرانو بزرګانو علماو سره شوق کوي ځکه طبیعت یې هغسي او چې د سپي سره د شوقي مطلب دا دی چې ستا شوق هغه د هغه سوچ او فکر د ټول د سپو دی طبیعت دی د سپو دی ډم سره دغه کې د سندرو سره کې مطلب طبیعت دغه نو الجنس طالبان وایي که نه الجنس یمیلو الی الجنس هر جنس چې دی خپل جنس ته میلان کوي نو ما وي په سپو کې لوی حرام چې دی دا دی چې د ویزې د شوق نه ساتم نو اسې ما وی مراد د دې دغه نه ستاسو د حشم وی چې مراد د سپي نه هغه سپی دی چې د هغه ساتنه حراموي پاتې شو د ښکار دا دا خیر دی دې له ملایکې رحمت راځي لیکن لوی لوی اکابر وی نه نه نه نه یو د سپي ساتل او نه ساتل دی بیله مسله ده یو د رحمت ملایکې دي د رحمت ملایکې ګورې هغه کور ته نه راځي اګر که په هغه کور کې د جایز پې ساتلی کیږي د ښکار دپاره ساتې په باغ کې چې دی څوکیدارۍ دپاره ساتې رمې دپاره ساتې ټیک د جایز دی حرام نه دی خو د رحمت د ملایکو نه به دغه محرومه به یې حدثه زید ابن خالد جوهنی دا لوی وال شان والا صحابي دی دا زید لګېدلی دی او حدثه دی لاندې شاګرد بسر ته بیان کړی دی خو عجیبه کار دی زید ابن خالد چې دا سبق وی بسر ته شاګرد ته نو لاندې د بسر یوازې نو یو بل ملګری مو سره و ومع بسر ابن سعید او سره د بسر ابن سعید چې دی عبیدالله الخولانی یو هغه عبیدالله خولانی مو خیال ده دی بصر چې د زید ابن خالد نه دا حدیث اوریده نو د سره په دغه موقع کې دغه مو عبیدالله یخولانی هلکه دا څوک الذي هغه کان فی حجر میمونه چې هغه و په پرورش د میمونې کې میمونې دا وړوکې هلک ځان سره په کور کې ساته میمونه څوک ده زوج النبی صلی الله علیه وسلم چې هغه محترمه بیبي ده د رسول الله حدثهما حدیث بیان کده دوو تا چاته عبید الله تا او بسر ابن سعید تا زید ابن خالد حضرت زید ابن خالد نو ماوی د زید ابن خالد په دې حدیث کې دو شاگردان شوخه یو بسر شو بل عبید الله شو ان ابا طلحه چې یقینا حضرت ابو طلحه رضی الله تعالی عنه حدثه هغه حدیث بیان کړی دی دته ان النبی صلی الله علیه وسلم چې یقینا د الله پیغمبر قال هغه ووی لا تدخل الملائکه نه داخلیږي ملایکې بیتا یو کور ته فیه صورت چې په هغې کې تصویر وي مراد د تصویر نه د جاندار شي تصویر دی ښه خیر د زید ابن خالد شاگردان خو دا دوه دي یو بصر دی بل عبیدالله دی قال بصر نه بصر وی چې موږ ته خو استاد صاحب دا حدیث بیان کړ چې په کم کور کې تصویري هغې ته د رحمت ملایکې نه ځي یو څو ورځې پس استاد صاحب بیمار شو چې بیمار شو نو موږ پوښتنې له ورلو زید ابن خالد د هغه په کور کې تصویرونه وو نو دا یو شاګرد بل ته وایي چې هلکه موږ ته خو بله ورځ حدیث بیان کو او نن داسې کیسه ده فمرض زید بن خالد نو بیمار شو زید قال بصر بصر وی فمرض زید بن خالد نو بیمار شو زید ابن خالد چې بیمار شو نو فعدناه موږ یې تپوس له ورلو فعدناه موږ یې تپوس له ورلو فاذا نحن فی بیته پس ناګنه فاذا نحن پس ناګنه موږ چې یو فی بیته په کور د هغه کې مخامخ شو بې سترن د یو پردې سره د یو پردې سره مخامخ شو او فيه تصاویر چې په هغې کې تصویرونه وو داسې پرده را ځوړنده وه د زید ابن خالد جهني په کور کې او په هغه تس... پرده کې تصویرونه وو نو دا یو شاګرد بل ته څه یو بسر دی عبید الله دی کنه فقلتو بسر وی ما اوی لعبید الله الخولانی حضرت عبید الله تا چې هلکه هغه بله ورځ راته استاد صاحب خو داسې حدیث بیان کړی او نن د ده په کور کې تصویرونه دي علم یحدثنا آیا دی خالد صاحب دی زید ابن خالد موږ ته بیان نو کړی فی التصاویر په باره د څه کې د تصویرونو کې فقال نو عبید الله وته وی ټیک د مونږ ته کړی وو خو تا پوره خبره نه واورېدلې یو هغه تصویر دی چې په کپړه کې جوړ شوی وي نو دا په کپړه کې جوړ شوی تصویر دا خیر دی هغه دی کپړه ده او د تارونو کې دغه جوړ شوی وي کرخانې نه هغه خیر دی وی او چې قاله نو دی عبیدالله ورته ووی چې انه قال دی زید بن خالد مونږ ته حدیث بیان کړی و چې کور کې تصویری د رحمت ملایکې ورته نه راځي الا رقما الا رقم فی صوب مګر هغه چې جوړ شوي وي په دغه کې په جامه کې لیکل شوي جامه کې جوړ شوي جامه کې هغه تارونو د وجې نه پکې جوړ شوي وي تارونو د وجې نه کرخانه ګلکاري وکړي او په ګلکارۍ کې تصویري وی استاد صاحب دا ټکې مونږ ته ویلی و نو دا عبیدالله وی چې ولې تا تې نه اورېدلې الا سمعته عبیدالله وی چې بصره تا د استاد نه دا ټکې نه اورېدلې نو قلت ما ورته ووی لا ماتې نه دی اورېدلی نو قال هغه ورته وایي ته به اوده وې نو بلا ولې نه قد ذکره استاد صاحب دا ټکې ذکر کړی په جامه کې جوړ شوی تصویر په درې کې جوړ شوی تصویر دا جایز دی خو علی چې کلاو نه ښکاري او که بیا داسې و چې کلاو ښکارېده نو بیا دغه دی بیا د عامو تصویرونو په شانتې دی وایه حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال حدثني عمر عن صالح عن ابيه قال سالم د خپل پلار عبدالله ابن عمر نه روایت کوي سالم د عبدالله ابن عمر زوی دی د حضرت عمر نسوی دی قال دی وی د عبدالله ابن عمر چې وعد النبی صلی الله علیه وسلم وعده کړې وه د پیغمبر علیه السلام سره تاسو ویلي که نه وعده فعل دی ښه ماضي صيغه ده او د فعل نه چې وروسته د کوم ټکي زور راشي نو اکثر هغه مفعولي او چې د کوم شي اخر کې پېښ راشي نو هغه سي فاعلي وعد النبي صلی الله علیه وسلم وعده کړې وه د چا سره وعده کړې وه د پیغمبر علیه صلات وسلام سره چا وسره کړې وه جبریلو د فاعل کې جبریل وعده کړې وه د پیغمبر علیه صلات وسلام سره چې زه به درځم ستا ځای ته به درځم هغه رسول الله صلی وسلم په انتظار په انتظار رانغی پیغمبر علیه السلام حیران شو چې د خو ما سره واده کړی و او دی خو واده خلافي نه کوي دا څه چل دی امر یې وکړ چې دا کوټه لږه صفا کې چې کتلې دلته کوکری د کټ لاندې پروت و سپی د سپي بچی و یله دا وباسئ چې ویستل هغه ځای کې اوبه موبه واچولې حضرت جبریل راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم د تپوس کوي چې تا خو ما سره واده کړی وه او ته رانلې دا ولې وایي موږ هغه کور ته نننوځو چې په کم کور کې دغی تصویري یا سپی وي فقال خام نو فقال جبريل وی انا لا ندخل یقینا منګه نه داخلیږو بیتا یو کور ته فیه صورتا چې په هغې کې تصویر دونه منحوس شی دی یو هغه تصویر دی چې داسې تصویري چې د هغې سره سړی ژوندی نه پاتې کیږي کټۍ پکې شوي وي هغه کټۍ سره سړی ژوندی نه پاتې کیږي نو بیا خیر دی خو هم داسې په ښکاره به نه لګوې لکه دا نه تصویر دی بره اوس دا ځای چې سړی نه کټ کې نو بره ژوندی بیا نشي پاتې کېدی یا تصویر دی ضرورت دی خو سر دی ته پرې کړی دی نو سړی نه چې سر پرې کې بیا ژوندی نشي پاتې کېدی ښه فقال نو هغه ووی لا ندخل بیتا موږ نه داخلیږو هیڅ یو کور ته فیه چې په دغه کور کې صورت تصویر د یو جاندار ولا کلب او نه هغه کور چې په هغې کې سپی وي حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن سمي عن ابي صالح عن ابي هريره ابو هريره وي دوستانو د جمع ډیر لوی اجر او ثواب دی خو په دې جمع کې یو څو ځایونه دي چې دا ډېر لوی مقام لري یو دا دی چې د امام ووایي ولا ضالین نو هغه کم ځینو کې چې په زوره ویل کېږي خو پرېږدی خو چې دا کم ځای کې زوره نه ویل کېږي نو دلته هم دا دی ولا ضالین نو امام هم امین ووایي پټ او مقتدیان هم امین ووایي خو دونه زرې ووایي چې د ولدوالین سره ملایکې هم امین وایي چې ستا او د ملایکو امین سره یو ځای شي نو بیا د دې ډېر لوی خیر برکت اذا قال الامام کله چې ووایي امام سمع الله لمن حمده دا ووایي فقولو نو تاسو اوایې اللهم ربنا لک الحمد دا وایې دا لا بیا دغه دی اللهم ربنا ولک الحمد فانه بشکه ځکه چې امام وی سمع الله لمن حمده وی پاسمان کې ملائکه هم وی خو دلته تقسیم دی ښه امام صاحب به سمع الله لمن حمیده صرف ووایي ربنا ولک الحمد به امام نه وایي او مقتدیان به ربنا ولک الحمد وایي دی به سمع الله لمن حمیده مقتدی نه وایي نو غفر له بخنه بو فانه بشک من وافق قوله ګوره وافق فعل دی قوله پېښوی بېشک هغه څوک چې موافق شو قوله وینا ده د قول الملائکتې د قول د ملایکو سره دا د کم سړي خبره چې موافقه شوه د خبرو د ملایکو سره هلکه په څه شي کې برابره شوه نو لاندې لیکي فی زمان چې په کم ټیم کې هغه ووایي چې ربنا ولک الحمد او تم ووایي نو غفر له بخنه به وشي ده ته ما تقدم من ذنبه هغه چې کم مخکې تیر شوي دي ګناهونه ده ده الله به د ده تمام ګناهونه راوالي او معاف دی کي مسله هم دغسې ده او دا لاندې چې کم ټکي لیکي نو خبره داسې ده ګوره ټول ګناهونه نه چې چا نه دې ځمکه لاندې کړې ده ورته ووایي چې سمع الله لمن حمیده ربنا ولک الحمد زه هغه هم خلاصه شوه ده بل پیسې دې لاندې کړي دي نه دې نه مراد هغه ګناهونه دي چې هغه څه وي ذنوب حقوق الله یعنی هغه ګناهونه چې هغه د الله د حقوقو سره تعلق لري حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن قليخ قال حدثنا ابي عن هلال بن علي عن عبد الرحمن بن عمرو عن ابي هريره عن النبي پیغمبر علیه السلام وی ان احدکم یقینا هر یو ستاسو چې دی فی صلات دا په مانځ کی په تاسو کې هر سړی چې دی هغه که په مانځ کې نه وي دی حساب په مانځ کې دی ما دامت الصلات تحبسه کمی پوری چې دی منز دی را بند کړی دی مثلا پنځه ملټه مخکې رالی او په دغه سب کې ناستې خو خبرې نه کوي او ناس سته سنت تیم کړي دي ماسپخین په انتظار د دی چې ته دغه وکم جمع روره که تا نیت تړلی دی او که نه دی تړلی د الله په نس باندې داسې لکه په مانځه کې هماغه الله دله ثوابونه درکوي ان احدکم یقینا هر یو ستاسو چې دی فی صلات دا وي په مانځه کې حساب په مانځه کې ما دامت صلاتو کمې پورې چې مونځ تحبسه هغه رایساری دله یو دا چې لږ ټیم نه مخکې راشي نو یو لس ملټه یو پنځه ملټه لږ مخکې راشي دا ډېر لوی اجر او ثوابي او دویم دا دی چې ډېر خو دې ضرورت نی که نه د سلام سره منډه مه وه لږ ایستار شه امام صاحب سلام وګرځو په دا خپل ځای ایستار شه د دنیا خبرې مه کوه چاته تکلیف مه رسوه او اودس کوشش کوه چې اودس دې مات نی او دې وخت کې ته چې نو خاموش ناست دی او ذکر کې ملایکې درته دعاګانې کوي دا لوی مقام دی والملائکه تقول او ملایکې وایي اللهم اغفر له یا الله دې سړي ته مغفرت وکړي ملایکو دعاګانې ګورې الله قبلوي ښه الله ته ده ته بخښنه وکړي اللهم ارحمه دا غزه د مانزه د دنه او یحدث یا د دا او دس نی مات شوی که او دس مات شو بیا هم هغه دعاګانې نی او که پاسې د به دعاګانې ختم شي حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو بن عطاء عن صفوان بن يعلى النبي قال حضرت صفوان ابن یعلا د خپل پلار حضرت یعلا نه روایت کوي قال دی وی سمعت النبی صلی الله علیه وسلم ما واوریدل د پیغمبر علیه السلام نه یقرأ چې هغه تلاوت کو علی المنبر د منبر د پاسه د منبر د پاسه چې دی رسول پاک صلی الله علیه وسلم ناستو او دا تلاوت کو ذموارۍ د ملیکو ملیکې څنګه چې په دنیا کې ذمواري پوره کوي داسې به قیامت کې وي د جهنم څوکیدارانې داروغه به څوک وي هغه به دغه ملیکې د دې ملیکو چې بیا کوم مشر کمانډر دی امیر هغه به څوک وي هغه به ملیکه وي د هغه مشر کمانډر نامه ده مالک دا جهنم والا الله دې معافي وکړي ما وی الله دې نصیب کې چې کله خو جنت ته داخل شي که نه ایمان او اعمال صالحه دې وي نو د هر طرف نه خوشحالی او خوش خبرې د خوشحالو حالات د خوشحالو خو چې جهنم ته لاړ شي الله دې معافي وکړي نو ما وی د هر طرف نه نه امید یو طرف ته به دوی سوال کوي بل طرف ته به سوال کوي هېڅ به ونشي نو دا جهنميان به وی راځی دی ملائکو کې خو لږ ډیر رحم دی نو دا د جهنم دا مشره داروغه نه ده دا څوکیداره مالک هغه ته به وایي چې تل لږ لاړ شه موږ له سفارش وکړه الله ته چې الله موږ ختم کړي عمرم کړي وایي څلوېښت کاله پس به هغه دغه ورکړي جواب چې نه انکم ماکسون د جهنم نه وتلم نشته ونادو اواز به وکړي دا جهنمیان او څه به وی یا مالکو دا مالک ماوی د جهنم د داروغه ملکو مشر دی ای مالکه رب ته ووایه سوال وکړه چې دی چې الله پاک مونږ دغه کی مړه کی زمونږ د قرآن مجید مغه کې داسې دی یا مالکو قال سفیان لیکن سفیان ابن عینه وی چې فی قراءت عبدالله په قرات د عبدالله ابن مسعود کې هغه داسې دی ونادو یا مالو یا یا مالو یا یا مالی دې ته تاسو ویلی دي ترخیم وی عرب نه دی چې دا چا ته تا واس کې دې ته منادا وی د منادا چې چا ته اواز کې اخر کې ټکې دوی غورځوي ابل ستاسو نو ویلې فلان یا فلو خو چې اواز ترخیم وکړي که نه نو یو صورت دا دی چې اخر کې پیښ ورکې یا مالې کو دی نو دا کاپ وغورځوی یا مالو دام صحیح ده یا ترخیم وکړي خو په زړه طریقه زړه طریقه باندې چې د هغه ټکي مخکې څه شی و هغه پې اوس هم وایه نو مالکو کې د لام زیر دی که نه مالکو د لام څه شی دی نو مغسې پرې ده یا مالې یا مالو یا یا مالې داسې دی حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا ابن وهب اخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عروه انا عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم حضرت عائشه چې محترمه بیبي ده د رسول الله حدثته دی عائشی بیبي د خپل خورین عروه ته حدیث بیان کړی دی انها قالت چې حضرت عائشی وی لنبی صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام ته چې هل اتا علیک یومن و رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې د احد ورځ ډیره سخته وه دومره سخته وه چې دا ټنډه مبارکه هم زخمی شو تاسو ویلي و که نه دغه پکې ننوت هغه زغره یو بدنصیبه پې ګزار وکړو دا مبارک غاښ دی مات شو ډیر بې اندازې تکلیف و نو حضرت عایشه رسول الله ته وایي چې حضرت د احد په شان د احد کې چې تا ته کم تکلیف رسېدلی دی د دې نه چېرته زیات تا ته بل ځای رسېدلی دی خا هل اتا علیک حضرت ایا راغلی د پتا باندې یومن یو ورځ کان اشد دا چې واغه سخت علیک پتا من یوم احد د ورځ د احد نه د احد د ورځې نه چرته بغیر یو بل ورځ پتا راغلی دی چې هغه د احد د تکلیف نه زیاتی ما وی احد کې ګورې رسول الله ته بدني تکلیف مو ورسره طبیعي تکلیف هم وو ځکه هلته صحابه شهیدان شو نو هر یو صحابي داسې و لکه ګل دلته حضرت حمزه هم شهید شو نو راغلې ده پته یو ورځ چې هغه ډېره سخته وه په تا باندې د ورځ د احد نه نو قال رسول الله وسلم ورته ویو لقد لقیت من قومک ما ته میلاو شوی ستا د قوم نه مراد دې د هغه دي که نه د عرب ستا د قوم نه ماته ملاو شو ما لقیتو هغه چې کوم ماته ملاو شوی دی خو یو نه دوه نه درې نه که خیال یو ځل هغه رسول پاک موس کو د خانه کعبې خواته او دې بدعملو هغه کسبخانې نه ګن بلا راواغشتل د رسول الله په مبارک سټې واچول نو داسې معمولي وه وکان اشد ما لقیتو او سخ هغه چې زه د هغې سره ملو شوم منهم د دې کافرو نه نو هغه څه دی یوم العقبه هغه ده یوم عقبه عقبه غونډۍ ته وایي دلته مراد د غونډۍ نه هغه جمره عقبه ورته نه وایي غټ شیطان شیطانان درېږي که نه هغه هلته دغه کې مینا کې دلته یو غونډی وه دې غونډی کې رسول الله صلی الله وسلم د هغوی سره څه خبره تره وکړه د طایف خلکو سره بیا دلته وسره وکړه او بیا د دې ځنه لاړ رسول الله دغه ته لاړ طایف ته او هغه ځای کې چې د طایف سردارانو سره هغه خبره وکړه وکان اشد از ارستو نفسی په هغه وخت کې چې ما ورمخکې که دا خپل ځان علا ابن عبدیالیل په ابن عبدیالیل باندې ابن عبد کلال چې هغه د عبد کلال زوی دی عبدیالیل دا د طایف لوی سردارو دا درې روڼه او دا درې واړه سردارانو د ده زوی دی بیا کنانه رسول پاک ورغی او ده ته ځان ورپیش که چې ته زما مرګتی او که او دا د دین خبره ما سره ومنه دی ورپیش که ځان فلم یجبنی نو دې سړي دعوت زما قبول نکو الا ما هغې ته اردتو چې زما ته اراده وه ما ورته وې زما مرګتیا وکه ایمان روړه خو ده زما دعوت قبول نکو که ستاسو خیالي الټا هغه له تکلیف ورکو الټا داسې چې معلومیږي عجیبه نقشه دلته چې لاړ شي دا کم نوی طایف چې اوس دی دا اوس نوی طایف دې نه چې تاسو ځای داسې چې ځای ځای نو دلته ښي لاس ته هغه باغ راشي چې هغه د عدبه او د شیبه باغ و چې هغه رسول الله سلم ته عداس چې دی هغه انګورو دغه راپېش کړي نو دې طرف ته دا باغ دی نو چې وړاندې لږ راشي دلته یو پلو هم غر دی بل پلو هم غر دی دلته مخامخ دا زړه آبادي وه اوس هغه میداني ده نشته هسې کنډرې منډرې لږې لږې شته خو نشته نو ختم دي دا زوړ دغه و دلته رسول الله دوی له راغی نو بیا دې خلکو دونه مجبور کړی دی چې رسول الله بیا د ماشومان ورپسې کړه نو په شا راغلی دی داسې دا باغ نه دی ریاضه دې ته راغلی دی دلته بیا پنی دغه کړی ده نو د دې نه بیا وړاندې تللی دی نو چې یا داسې تللی دی یا په دې کلي تللی دی نو چې تاسو بیا وړاندې ځای ځای ځای نو وړاندې د دې زوړ دغه نه هم چې ورتېر شی طیف نه دقلته دغه راځي قرن منازل نه دی قرن دې ځای ته بیا پیغمبر علیه السلام راغلی دی کوم ملګري چې طیف ته تللي دي او هغوی هغه د کوم ځای کې طیف نه احرام کړی دی دغه ځای ته قرن منازل وی قرن منازل او چت ځای دی لاندې بیا او تری ده دې ته قرن ثعالب هم وی او قرن منازل ورته هم وی فانطلقتو زه روان شوم و انا مهموم او زه غمجن وم او روان شوم علا وجهي په خپل په خپل مخه علا وجهي په خپل مخه فلم استفق نو زه په هوش کې را نوم راغلی فلم استفق نو زه په هوش کې رانلم همداسې پریشانه د غم نه چې په ځان نه پوهېدم په هوش کې رانلم زه الا وانا بقرن ثعالب مګر زه ومه په قرن ثعالب کې دا ډېر لرې دی قرن ثعالب ته را رسېدلی وم دا چې زوړ طایف نه دی زوړ د دې نه ښه مزل مخ په مکه وکې نو دغلته بیا هغه میکات راشي خیر دی قرن ثعالب یا قرن منازل دا دی ته وی فرفعت راسی نو ما اوچت که خپل سر اسې سر مې اوچت که فاذا انا بصحابت ناګانه زه مخامخ شوم د یو ورځې سره قد اظلتني چې هغې په ما سورې کړی ما د پاسه ورځ روانه وه ما ته یې سورې کو زه لا په ځان خبر نوم دونه په غم کې وم فنظرت ما ورته وکتل فاذا فیها جبریلو پس ناګنه په هغې کې نغو جبریلو فنادانی نو هغه جبریل ما ته آواز وکړه فقال وی وی ان الله قد سمع قوم قول قومک یقینا الله واورېده خبره د قوم ستا لکه چې تا ته وکړه وما ردو علیک او هغه چې هغوی رد وکړه په تا ټیک ده چې دا زیاتې خو د طایف خلکو کړی دی خو د طایف خلکو چې کو نو ګوره د یازه د چا د وجې نه کو د مکې د وجې نه که نه نو مادي مرکزي مجرمان هغه د مکې خلک وقد بعث الله علیک او الله رالیږلی دی تا ته ملک الجبال ملایکه د غرونو هغه ملایکه چې هغه د غرونو انتظام کوي دی درته رالیږلې ده سلا لتامره چې ته امر وکړې دې ملایکې ته بما په هغې شئته چې ستا خوښی فیهم په باره د دوی کې بس دې ملایکې ته ووایه چې څه دې خوښه وي هغه به وکړي خیر دلته دا اواز کې دی چې دا ډارک ملایکه ما ته رامخکې شوه فنادانی نو اواز وکړه ما ته ملک الجبال هغه ملایکې د غرونو فسلم علی اول په ما سلام واچو ثم قال بی وی چې یا محمد صلی الله علیه وسلم اے محمد فقال ذالک نو دې ملایکې هم دغه خبره وکړه او وی وی فما شئت چې ستا څه خوښوي حضرت تا له اختیار چې څه دی خوښوي ما ته الله حکم کړی دی به ورسره کوو څنګه ان شئت که ستا خوښوي ان اطبق علیهم الاخبسین چې زه راواچوم په دوی باندې الاخشبینې دا دوه غرونه هم صحیح ده دلته داسې معلومیږي چې دا د مکې خلکو په باره کې هم شوی دی او دا د طیب باره کې هم شوی دی د طیب باره کې هم الله ویلی دي ملایکې چې که دې خوښه وي دا غرونه و پرې رادېخوا کم نو دغه شی دی که نه زوړ طیف بلکل هغې سره غرونه نږدې دي او دام دغه دی چې ما وی مرکزي مجرمان خو د مکې خلک که دې خوښه یي نو زه به د مکې په خلکو باندې دا دوه غرونه را دغه کم را یو ځای کم ان اطبق علیهم چې زه را یو راواشوم په دوی الاخشبین دا دوه غرونه په مکه مکرمه کې دوه غرونه دي هغه یو ته مخشب وي او بل ته مخشب وي خو ما خیال دی چې اوس لاړ شی نو یو هم نشته مونږ چې اول ځل تللي نو دا یو نو خو دا یو و اوس هغه بل هم نشته یو غر داسې دی دا جبل ابي قبیس نه دی جبل ابي قبیس ده دا جبل ابي قبیس دا غټ ټاور چې دی داسې داسې راځې داسې دی په لول دا غ سرکاري محل چې دی مهمان خانه دا ټول علاقه دغه وه جبل ابي قبیس داسې د پاسه و دا اوس نشته روان دی او دا دې طرف ته نه دی دې طرف ته هغه مخکې به یې چې ورته دغه ویله بابي عمره په باميوره به چې بار ووتې نو د روډ نه به چې اوړی دی موږ په اووم کال او په اول کال کې دغه ځای کې دیره وو دا زبیر حاجي صاحب نه دی د هغه دا دغه وو بلډینګونه دقه ځای ته به دغه وي قیقعان دا دوه غرونه دي نو دا قیقعان او دا جبل قبیس به پې داسې راولم او سره منځ کې به یې ګیر کړم اوس هغه یو هم نشته خان د پیغمبر علی السلام سمره او سره د رحمت للعالمین دی قال النبی صلی الله علیه وسلم پیغمبر اسلام وینا که دا سړی بچی نه دی زامن به سړی بچی شي نوسی به سړی بچی شي بل ارجو بلکې زه امید کوم ان یخرج الله چې الله به راوباسي عز وجل من اصلابهم د ملاګانو د دوی نه من یعبد الله هغه څوک چې هغه به د الله عبادت کوي همقسې وشوه ابو جهل نه دی څونه بد عمله و لیکن د هغه زوی اکرمه هغه بیا مسلمان شو داسې دغه وګوئ ولید ابن مغیره څونه بد عمله و خو د هغه زوی حضرت خالد هغه بیا څومره خدمت د دین کړی دی یعبد الله عز وجل وحده یوازې د الله عبادت وکوي او لا یشرک به نه به شرک کوي د دغه الله سره شی هسې شی قال حدثنا ابو اسحاق الشيباني قال سالت الزر بن حبيش من قول تعالى دا یو بل مسله ده په سورې نجم کې خلک بیانوي په شپه د معراج چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د حضرت ابراهیم علیه السلام سره ملو شو او د هغې نه پس بیا لاړه د سدرت منتها نه پاس وخت دلته مسله ده چې رسول الله الله لیدلی دی او که نه دی لیدلی رسول پاک د سدرت المنتها نه پاس چې وخت نو ما وی الله لیدلی دی او کنه الله نه دی لیدلی حضرت عشوی بی عبدالله ابن مسعود صاحب نور صحابه وی چې نه الله خبرې اوریدلی دی خو الله یې لیدلی نه دی او که کم ځای کې داسې راځي چې رسول الله لیدلی دی نو د هغې نه مراد الله نه دی جبریل دی خیال دی نه دی جبریل علیه صلات وسلام د سدرت المنتها سره په خپل شکل باندې رسول الله لیدلی دی دا څوک وایي حضرت عیشه بیبي او عبدالله ابن مسعود صاحب دا تحقیق دی حضرت عبدالله ابن عباس او نور صحابه وی لکه ابو موسی اشعری او دا هغوی قائل د دې دي چې نه په شپه د معراج کې د سدرت المنتها نه پاس چې رسول الله راغلی دی نو فقط را ربه د غی لیدلی دی رب لیدلی دی خیر دا یو تحقیق دی ځنې خلک دا وی چې رب یې ځکه نه دی لیدلی چې دا مسله د دنیا ده او په دنیا کې خلک رب نشي لیدی په قیامت کې بیا جنت کې ویني کم کسان چې وی لیدلی دی نو هغه دا وی په ځمکه باندې په دنیا کې نشي لیدی نو هغه خو بل عالم دی که نه خو دغه دی د انتها نه پاس عالم بالا دی هلته لیدلی دی خیر د دم رایه زیاته ریاضه دی دغه ته ده عبدالله ابن مسعود صاحب او د حضرت عشی ته نګوره دی وی عن قول الله عز وجل او دا بیان کوي د دې قول د الله چې فکانا قاب قوسین رسول پاک هغه ته دونه نږدې شو چې فکانا شو رسول الله قاب قوسین په اندازه د دوو لیندو دونه ورنږدې شو لکه د دوو لیندو په منځ کې چې کومه فاصله یي او ادنا بلکې د هغې نه څه کم فاوحا الی عبده نو وحی وکړه خپل بنده ته ما اوحا دلته دا دی چې رسول الله هغه ته نږدې شو په اندازه د دوو قوسو چا ته نږدې شو نو ما وی حضرت عبدالله ابن عباس دغه کوي چې هغه وی الله لیدلی دی نو مراد الله دی او عبدالله ابن مسعود او دا نور وی چې نه جبریل دی جبریل نو قال دی زیر ووی چې حدثنا ابن مسعود بیان کړی دی مونږ ته عبدالله ابن مسعود چې انه رأى جبريل التا رسول پاک حضرت جبريل په خپل شکل کې لیدلی او له ست مئت جناح او د هغه شپږ سوه وزرې وې او دا ټول طرفونه یې پټ کړي وو حدثنا خلف بن عمر قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن إبراهيم علقمة عن عبد الله عبدالله ابن مسعود وی لقد را من آیات ربه الکبرا رسول الله اولیدو د هغه نښو د خپل رب نه کمې نښې الکبرا چې هغه غټې نښې وي رسول پاک په شپه د معراج کې چې کمې لوی نښې لیدلې دي نو هغه کمې وي عبدالله صاحب وی چې قال دی وی را رفرفه رسول پاک صلی الله علیه وسلم هغه ولیدل رف رف رف رف دا شنه کپړه نه ده شنه چې تاسو یې خوره کې دې ته رف رف وایي شنه کپړه چې خوره شي دې ته رف رف وایي غالبا حضرت جبریل دا وزرې نه دی چې دا په خپل شکل یې ورته ځان ښکاره کړ دا وزرې خورې وي او تک کشنې وي لکه د کپړې په شان نو ویلی د رف رفن شنه کپړه کپړه اخزره شنه یعنی جبریل چې ولیده په داسې شکل یې ولیده لکه ته به وایې دا شنه کپړه ده دا وزرې تکې شنې وي او صد د افق السما او بند کړی و دا طرف د اسمان دا طرف یې بلکل بند کړی و بس دی ښه